د ژوند لار د سورزو مسافر نیم خوا بزه خامخا بزه خامخا بزه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې د مرګ نه وروسته حالات دا خبره یقیني ده د دې نه څوک انکار هم نشي کولی چې مرګ راتلونکی دی او هر هغه مخلوق چې په دنیا کې ژوند کوي که هغه انسان دی او که نور حیوانات دي نو چې کله یو انسان ته مرګ راشي نو د مرګ نه وروسته په دې باندې درې دورې او درې زمانې راځي چې د ټولو نه ړومبنۍ او د ټولو نه اوله دوره هغه د عالم برزخ دوره ده عالم برزخ چې کله یو انسان مړ شي هغه په قبر کې کیدي تر حشر ورځې پورې چې کومه موده په دې باندې تیریږي دې ته عالم برزخ ویل کیږي دا د مرګ نه وروسته شروع کیږي او د قیامت تر قایمیدو پورې د حشر تر ورځې پورې دا ادامه لري دا دوره دومره اوږده دوره ده چې د دې په وړاندې د دنیا ژوند د یوې لمحې حیثیت هم نه لري تاسو په خپله فکر وکړئ قدرمنو اوریدونکو چې د یو انسان وفات د حضرت آدم علیه السلام وسلام په زمانه کې شوی هغه تر اوسه پورې په عالم برزخ کې روان دی د آدم علیه السلام وسلام په زمانه کې مړ شوی تر اوسه پورې د آدم علیه السلام نه نیولې د زموږ تر زمانې پورې څومره وخت تیر شوی خو هغه انسان لا تر اوسه هم په عالم برزخ کې روان دی نو د عالم برزخ ژوند یا د عالم برزخ موده دا دومره اوږده موده ده چې د هغې په مقابل کې د دنیا ژوند د یوې لمحې حیثیت هم نه لري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي هغه مسلمان انسان چې کله هغه ته مرګ راځي چې هغه خپل ژوند ټول د الله رب العزت د اوامرو مطابق د الله د احکامو موافق او د محمد رسول الله د لارښوونو موافق تیر کړی وي نو هغه لپاره به قبر یو باغ د باغونو د جنت نه وي هغه به په عالمه برزخ کې ډېر خوشحاله وي لکه چې د بخاري حدیث دی چې کله هغه په زغرده باندې جواب ولوایي ووایي چې زما رب الله دی زما دین اسلام دی زما نبی محمد رسول الله دی نو الله به بلاکیف ورته ووایي نارې به کړي چې ان صدق عبدي زما بنده رښتیا ویلې ففرشوه من الجنه والبسوه من الجنه دې ته د جنتیانو جامې ور واغوندئ او د دې قبر د جنت د باغونو نه یو باغ وګرځوئ او د دې قبر به دومره آزاد شي تر څو چې د دې د سترګو نظر لګیږي او هغسې به ویده چې هغه به څوک د خوبه نه راپورته کوي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې تشبیه هم ورکړې نو تحشر پورې به په هغه باندې هیڅ کومه ستونزه نه او هغه انسان چې بدبخته وي تل لپاره په منکراتو فجایعو فحاشیو کې مبتلا وي د الله د اوامرو د الله د احکامو نه سرغړونه کوي باغي وي یا منافق او کافر وي چې کله هغه وفات کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې دا موږ ته فرمایلي چې د هغه نه به کله پوښتنه وشي چې من ربک وما دینک ومن نبیک هغه به وایي لا ادري زه نه پوهېږم چې رب څه ته وایي دین څه ته وایي نبي څه ته وایي نو الله به ووایي چې ان کذب دې دروغ ویلې ففرشوه من النار والبسوه من النار دې دروغ وي تاسو دیو ته د جهنمیانو جامې ور واغوندئ او د دې قبر د جهنم د کندو نه یوه کنده وګرځوئ او تر آخرت ورځې پورې به دا په قبر کې معذبي رسول الله فرمایي چې قبر به دې ته رانږدې شي او د دې یو طرف پښتۍ به په نورو پښتیو کې ورننوځي او په دې باندې به یو کم سل ماره مسلط شي او تر آخرت ورځې پورې به دا چیچي که یو مار خپل سر د قبر نه راپورته کړي محض یو تنفس وکړي تر آخرت ورځې پورې به د هغه قبر په شاوخوا کې شین بوټی نور شین نه شي نو دا معذب په دې باندې سخت حالات تیریږي نو د مرګ نه پس لومبنۍ دوره چې ده هغه د علم برزخ دوره ده چې بیا به دا د قیامت د قایمېدو پورې وي که انسان په دنیا کې د الله د اوامرو مطابق ژوند تیر کړی د خپل د ژوند په تیرولو کې تل لپاره د خپل رب رضا لټولي نو قبر به هغه لپاره جنت وي آرامه به وي او هغه انسان چې ژوند په منکراتو کې تیر کړی وي د الله د اوامرو د احکامو نه په سرغړونه کې تیر کړی وي نو قبر به هغه دپاره د جهنم کنده وي الله دې موږ ته هدایت وکړي چې په عالم برزخ کې چې څومره لویه موده ده په دې کې هم خپل رب ته موږ کامیابه اوسو الله دې موږ تاسو تل لپاره کامیابه لري دویمه دوره چې وروسته د مرګ نه په انسان باندې راځي هغه د عالم حشر دوره ده چې هغه د میدان حشر په ورځ یعنې د حشر په ورځ موږ او تاسې د الله رب العزت حساب او کتاب ته درېږو خپلو قبرونو نه راپورته کیږو د آخرت په ورځ چې الله رب العزت چې کله ټول مړي بیا ژوندي کړي ټول کاینات ژوندي کړي نو هغه کسان چې مړه شوي په هغو باندې دا دویم دور دی چې شروع کیږي او تر حساب او کتابه پورې به دا دویم دور را روان وي او دا موده هم ډیره اوږده موده ده ډیره اوږده موده ده چې د الله کلام په خپله موږ ته دا بیان کړې ده چې هغه فرمایي فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه د عالم حشر یوه ورځ به پنځوس زره کاله وي او دا معلومات هم نشته دی چې څومره ورځې به انسان باندې تیریږي خو هغه کسانو چې خپل ژوند د الله رب العزت د احکامو او اوامرو موافق تیر کړی په دنیا کې هغو دپاره هیڅ د یېرې خبره نه ده هغو دپاره دا ژوند ډیر مختصر ژوند دی د دې آیت په تفسیر کې په یو حدیث کې محمد رسول الله فرمایلی چې مومن دپاره به دا ورځ دومره مختصره او لنډه وي لکه څومره چې د ماسپښین او د مازدیګر په مانځه کې وخت کې څومره وخت دی نو اوس موږ او تاسې په دنیا کې شپېته کاله یا اویا کاله یا سل کاله یو سل شل کاله ژوند کوو اوس د دې مقابله تاسې د عالم حشر د اوږدوالي په مقابل کې تاسې اندازه کړئ چې هغه څومره وخت دی او دا څومره وخت دی خو په مؤمن باندې به هیڅکله سخته نه وي اول ته به د رب العزت حساب هم شروع د الله رب العزت کتاب به هم شروع هلته به رب العزت زره زره حساب کوي څوک به د الله د حساب نه سر ایستلی نه شي چې کله ټول عالم فنا شي رب العزت به وفرمایي یا ایتها الدنیا الدنیه این الملوک این ابناء الملوک این الذین یأکلون رزقی و یعبدون غیری این الجبابره لمن الملک الیوم کله ټوله دنیا فنا شي د قیامت ورځ شي نو الله به ورته وفرمایي چې ای دنیا هغه پادشاهان څه شول چې ډیر په کبر او غرور او په ظلم سره به په تا کې ژوند تیروه اين الملوک هغه پادشاهان چیرته دي اين ابناء الملوک د پادشاهانو زامن چیرته دي چې هغوی هم ډیر په کبر په غرور او په بدبختی کې ژوند تیروه لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره ول هغه چیرته دي او ظالمان چیرته دي هغه ظالمان چې په اسلامي نړۍ او په اسلامي ټولنه باندې یرغل کړی و د هغو لاسونه د مظلومو مسلمانانو خو د مسلمانانو په معصومو بچیانو په وینو باندې سره ول هغه چیرته دي این الذین یاکلون رزقی و یعبدون غیری هغه کسان چیرته دي چې رزق به زما خوړه او عبادت به د شیطان کوه هغه کسان چیرته دي څوک نشته چې پروردګار ته ځواب ووایي هیڅوک نشته په دې هکله تفسیر قرطبي همدارنګه علامه آلوسی په روح المانی کې او ابي سعود هغوی فرمایي چې خپله رب العزت به پخپله ځواب وایي چې لله الواحد القهار پادشاهي او ملک یوازې د الله لپاره ده هغه الله چې واحد و قهار دی او ځینې زموږ مفسرین دا لیکي چې د الله دا وینا به وروسته د کائناتو د ژوندي کېدلو نه وي هلته به الله وایي ان الملک الیوم پادشاهي د چا دپاره ده کفار به ډیر په سرټیټي سره د مجبوریت نه وایي چې لله الواحد القهار او مسلمانان به ډېر په خوشحالي سره په اوچت آواز سره په اوچتې غاړې سره وایي چې لله الواحد القهار نو قدرمن اوریدونکو د عالم حشر ورځ موږ او تاسې پسې را روانه ده د برزخت هغه ژوند موږ او هغه وخت موده موږ او تاسې پسې را روانه ده هغه ډېره اوږده موده ده ډېر لوی وخت دی نو راشئ په دنیا کې د رب العزت د اوامرو او د احکامو مطابق ژوند تیر کړئ هغه څیزونو باندې چې ربالعزت موږ ته امر کړی په هغې عمل وکړئ او د هغه اشیاو نه چې ربالعزت موږ ته نهیې فرمایلې د هغه د هغه نه ځانونه وساتئ د خپل په عزت د بل چا په عزت پوه شئ د دنیا په مادیاتو او په لذاتو باندې مه دوکه کیږئ تر څو هغه د حشر ورځ چې الله په خپل کلام کې پنځوس زره کاله ویلې ده چې هغه یو ورځ به د دنیا پنځوس زره کاله وي هغه په موږ باندې ډیره محدوده او کمه تیره شي لکه څنګه چې رسول الله ویلي چې دا ورځ به په مسلمان باندې داسې تیریږي لکه د ماسپښین او د مازیګر مانځه ترمنځ چې څومره فاصله ده او په ځینې ځایونو کې زموږ مفسرینو فرمایلی دي چې په دغه ورځ چې دومره لویه ورځ ده مؤمنان او مسلمانان به د قیلولې خوب په جنت کې کوي یعنې سهار نه نیولې تر یولس بجو پورې به دومره وخت کې به دا ورځ په دیو باندې ختمي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل ژوند د الله د رضا مطابق تیر کړو د رسول الله د رضا مطابق تیر کړو یعنې هغه اعمال وکړو چې هغه باندې زموږ رب راضي کیږي هغه اعمال وکړو چې هغه باندې زموږ رب خوشحالیږي هغه اعمالو ته مخه کړو چې په هغه باندې رسول الله راضي کیږي نو په آخرت کې به په عالم حشر کې به دا ورځ په موږ باندې ډېره لنډه او د الله رب العزت د عذاب او د حساب نه به خلاص او که په دنیا کې تل لپاره په منکراتو اخته په فجایع فجایعو باندې اخته وو د الله د اوامرو د الله د احکامو د په سرغړونه کې اخته وو نو دا ورځ بیا په موږ باندې ډیره سخته ده الله دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي دریم دور چې په انسانانو باندې وروسته د مرګ نه راځي هغه دور د عالم جنت یا د عالم جهنم دور دی د مرګ نه وروسته ابتدایي دور د عالم برزخ دور او هغه پسې د عالم حاشر دور د دې پسې وروسته هغه د عالم الجنت یا د عالم الجهنم دور دی او دا هم ډیره اوږده زمانه ده او دا دور به د حساب و کتاب نه شروع کیدو نه پس شروع کیږي جنتیان به الله جنت ته ولیږي او جهنمنیان به الله جهنم ته واستوي او دا دوره به دومره اوږده دوره وي چې د دې به ابتدا وي خو دا به انتها نه لري ختمیږي به نه د عالم دور هلته به ختمېدو نوم نه اخلې هلته ختمېدل نشته د دې اوږدوالی به غیر محدود وي په مسلم شریف کې د حضرت عنه نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې مرګ به د یو ګټ او د یو پسه په شان هلته راوستل شي او د جنت او د جهنم په منځ کې به ودرول شي بیا به جنتوالو ته خطاب وشي او هغوی ته به وویل شي یا اهل الجنه هل تعریفون هذا ای جنتیانو آیا تاسو دا پیژنئ نو جنتیان به سرونه اوچت کړي او هغې طرف ته به وګوري ویقولو نعم هذا الموت او وبه وایي او آواز به وکړي چې بلې موږ دا پیژنو دا مرګ دی د دې نه به وروسته جهنمیانو ته آواز وکړی شي چې یا اهل النار هل تعرفون هذا ای جهنمیانو آیا تاسو دا پیژنئ نو هغوی به هم د خپل سرونه اوچت کړي او وبه ګوري او وبه وایي چې نعم هذا الموت بلې هوکې موږ دا پیژنو دا مرګ دی فیؤمر به ویذبح بیا به حکم به وشي د الله له طرف نه نو د ټولو خلکو په وړاندې به دا ګډ او دا پسه حلال کړی شي ذبحه به شي او د دې د ذبحه کولو او د حلالولو نه به وروسته وویل شي یا اهل الجنه خلود لا موت و یا اهل النار خلود فلا موت ای د جنت خلکو تاسو به همیشه اوسیږئ مرګ به نه راځي ای د جهنم خلکو او تاسو به هم همیشه اوسیږئ په جهنم کې تاسو ته به هم مرګ نه راځي فیزداد اهل الجنة فرحا الی فرحهم ویزداد اهل النار حزنا الی حزنهم فیزداد اهل الجنة فرحا الی فرحهم ویزداد اهل النار یا حزنا الی حزنهم نو جنتیان چې کله دا اعلان واوري او دا منظر وګوري نو خوشحالي به یې یو په دوه شي او د هغو په خوشحالي کې به نورم زیادت راشي او جهنمیان چې کله دا اعلان واوري او دا منظر وګوري نو په غم کې به یې نور هم غمونه را پیدا شي نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو د مړه کیدونکي د آخري دور یعنی د عالم جنت یا د عالم جهنم دومره اوږد دی چې د دې اوږدوالي اندازه نشي کېدلی ابتدا لري خو هغه لپاره انتها نشته دی ختمه ده الله دې موږ او تاسو ته ټولو مسلمانانو ته جنت نصیب کړي او د جهنم د هغه سخت عذاب نه دې رب العزت موږ او تاسې وساتي رسول الله په یو حدیث کې فرمایي که د جهنمیانو یو قطره وینې او زوې دنیا ته پریوځي نو د هغه د بدبویي نه به اهل دنیا ټول هلاک شي او هغه پوړنی چې په جنت کې د حورو په سر دی که هغه دنیا طرف ته راشي نو د خوشا د هغه د خوشبویي نه به اهل دنیا په دنیا کې ژوند نشي کولی او که هغه حوره دنیا طرف ته وګوري نو لمر او سپوږمۍ به خپله رڼا پرېږدي نو د دنیا دا مختصر ژوند د دنیا دا محدود ژوند د عالم برزخ یا د عالم حشر یا د عالم جنت یا د عالم جهنم قانون په مقابل کې هیڅ کومه حیثیت نه لري مجرم چې کله د آخرت ژوند وګوري نو د آخرت د ژوند په مقابل کې به هغه ته د دنیا ژوند ډیر محدود معلوم شي یوه لمحه به معلوم شي چې هغه له کنه پوښتنه وشي چې کم لبستم فی الارض عدد سنین تاسو په ځمکه کې څومره کلونه تیر کړي دي نو مجرمان به هلته ځواب ووایي چې قالو لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین موږ یوه ورځ یا نیمه ورځ په دنیا کې تیره کړې ده تاسې د شمیر کوونکو نه پوښتنه وکړئ د دنیا شپېته کاله او یا کاله سل کاله د هغه د ژوند په مقابل کې یعنی د عالم جنت او د عالم د جهنم په مقابل کې هیڅ کم حیثیت نه لري د یو لمحې په شان تاته ښکاري نو قدرمن اوریدونکو موږ او تاسو پسې عالم برزخ هم را روان دی عالم حشر موږ او تاسو پسې هم را روان دی عالم جنت او عالم جهنم هم موږ او تاسې پسې را روان دی راسې داسې اعمال وکړئ په خپل ژوند کې چې په عالم برزخ کې هم کامیابه اوسو په عالم حشر کې هم کامیابه اوسو او په آخر کې الله موږ په جنت کې داخل کړي چې د عالم جنت نشو نه د عالم جهنم نه او که په دنیا کې تل لپاره په منکراتو فجایو کې ګرفتاره ژوند هم د الله د اوامرو د احکامو خلاف تیروه نو عالم برزخ به هم په موږ هم سخت یا عالم حشر به هم په موږ باندې ډیر اوږدي او چې کله عالم جنت یا عالم جهنم شي نو داسې بدبخته انسان به الله جهنم ته لیږي که مسلمان و د خپل د ګناه د عذاب د څکلو نه به وروسته الله جنت ته لیږي او که نه وت لپاره به په جهنم کې پروت وي الله دې په موږ تاسو باندې رحم وکړي نو خلاصه دا شوه چې د دنیا هر څیز قدرمن او عارضي دی او آخرت کې چې هر څه الله درکوي هغه دایمي دی او زمونږ دا حال ده چې مونږ دنیا هر څه ګڼلې ده د دنیا نقصان خو مونږ ته نقصان ښکاري د آخرت د عظیم نقصان مونږ سره هیڅ پروا نشته دنیا نه د دنیا نه معمولي نه معمولي نفع مونږ ته نفع معلومیږي فایده معلومیږي خو د آخرت یوه لویه نفع زمونږ په سترګو کې څه حیثیت نه لري الله رب العزت د دې خبرې شکایت په دې آیت کې کړی دی چې الله فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا تاسو د دنیا ژوند ته ترجیح ورکوئ او حال دا چې آخرت غوره او همیشه دپاره پاتې کیدونکی دی قدرمنو اوریدونکو د دنیا دا مختصر شان ژوند داسې تیر کړئ چې د آخرت همیشه والا ژوند الله زموږ نصیب کړي او هغه تل لپاره زموږ دپاره ښایسته او باعزته کړي قدرمنو اوریدونکو الله دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي هم خپل دپاره هم خپلو بچیانو دپاره هم خپلو کورنۍ دپاره تل لپاره د الله نه د هدایت غوښتونکي شئ چې الله په موږ باندې رحم وکړي او هغه ژوند چې موږ او تاسو پسې وروسته را روان دی هغه کامیابه او سرفرازه وي په دې هیله قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه